واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کو څوارلس سوه شپږ دېرش هجري کې د پیر په ورځې شروع کوو چې دا موافق دی دیارلسم تاریخ د څلورمې میاشتې دوه زره پنځلسم میلادي او دا دوره د دیبالا ولسوالۍ کې شروع کېږي صحیح شوه یو لس نیمې بجې دي د ورځې د تاریخ مو سره ځکه بیان کړو چې زموږ نورې دورې شته دي هرې دورې کې زه دا کوشش کوم هغه تیرې دورې نه خاوي کله دې کوشش کې زه کامیاب او کله ناکام خو د رئیس تاریخ معلوم وي بیا خبره ګډوډېږي ان شاء الله نه دې دوره کې موږ دا کوشش ته د تیر ټولو دورو نه بهتري او الله رب العزت نه دا دعا ده چې دا د تیر ټولو دورو نه بهتره وګرځي دا دوره او د موږ ټولو د هدایت سبب ته وګرځي بلکې د ټولو مجاهدینو او مسلمانانو اول اول مو د دې دورې مقصد بیانوي. مقصد مو نورو دورو کې هم بیان کړی دی، الفاظ به کیدای شي بدل وي خو مطلب یې به یو وي. دا دوره مجاهدینو کې په دوره شرعیه باندې مشهوره ده. دا یو د مجاهدینو یوه اصطلاح ده که نه؟ شرعي دوره. اصل کې د دا ټولو دورو مقصد چې کومې دورې د مجاهدینو کې کیږي، مشهورې دورې، درې دورې مشهورې دي. یوه د عبدالرحمن اخوندزاده دوره مشهوره ده. او بل دوره د شیخ عبدالمجید ولا دوره ده عرب څه داغه پښتو کې هغه دوره تقریبا تقریبا شیخ خالد کړی شیخ خالد حقانی مو د پر امازی شو لاغو د پر مقال دی یو هغه دوره ده یو د مولا دا دوره ده د څنورې بند دورې وی خو مشهور اندغه دي د ټول دورو کې فائدې شته خو مخه اوریدل هم پکار دي ښا که د شیخ خالد ولا دوره ده که د عبدالرحمن اخوندزاده ولا دوره ده او که د موږ ولا دوره البته د خپل دوره د موږ کومه دوره ده د دوره زه هغه دوه دورو نه زیاته بهتره ګڼو او د خبرې کې د انکساری او غیر انکساری ولا خبره نه وي ځکه چې دا دوره مو بهتره غونه نه ګڼله مغوله دورم بیا زده کول خو ماته دا دوره غونه بهتره لیدې شي دی وجه نم دا اختیار کړی دا دوره کې کوم څه لوستل کیږي یا په مجاهدینو باندې زده کول کیږي دا داسې شونه خو نه وي کنه څه اوس چې ته جوړیږي دا نه مخکې نه موجود وي ها د درې وړه دورې مو ته ذکر کې یو نور کوم مجاهدینو ولا دورې وي د څلور نو د ټوله کې کوم موضوعات دي دورو کې دا مغه قران او حدیث نه او فقه نه او سیرات نه د موضوع تر خسته شوې دي د سنوي خبره نه دي نو دا خبره ذهن کې وسره او ته کله مو یو چیرې یوې دورې نوی چې دا شیخ عبد المجید جوړ کړی دی بل نوی چیرې دا عبد الرحمن اخوندزاده جوړ کړی دی بل نه خپل ځان نه مونږ ته مو جوړ کړی دی د دې معنی دا نه چې مو جوړ کړی دی نو بس به اوس مور کې ته نوی خبره نه دا خبره نه اصل کې د دې جوړولو دوی معنی دي ها یو معنی د دې دورې نیم ته شامل دی بل معنی د دې دورې دویم نیم ته شامل دی دا دورې اصل کې په دې سوچ جوړې دي مجاهدینو ته د کوم خبرو زیات ضرورت د کوم عقیده او د عمل د کوم مسایلو زیات ضرورت په مجاهد ته وي هغه مجاهد ته فوري تور باندې وروخي لکه عقیده ډېر زیات مسالې دي د اعمالن ډېر زیات مسائل دي او هغه مسائلو کې بیا ډېر زیات فوري ضرورت مجاهد ته دی نه د کوم مسائلو دی د هر دورې ولا دا سوچ کړي د دې سوچ په بنا باندې بیا هغه مغه زړه قران او حدیث نه مغه زړه فقه او سیرات نه هر د دورې ولا کوم واقعیت رخصتي دي ضروری ضروری ته اوس مجاهد ته کوم ضرورت ته دوی خپل نه دي جوړ کړي مغه زړې عقیده او زړو احکام نه څه احکام او عقیده ضروری ضروری ته اوس فعل حال مجاهد ته ضروری وي هر خستی دي او د مغه نه دوره ته یو ترتیب ورکړي شو نو هر دوره والا د ذهن مطابق کوم مجاهد لپاره ډیر زیات دی و اجتهادي مسله ده کوم احکام او کوم عقاید او په کوم ترتیب سره او په کومه طریقې سره نن سبا مجاهد ته ضرورت هغه مغه راټول کړي هر چا په نيز او دا په کارن دی متا د دورې مو خپل مو غلطي کړې چې نم دی ورېدلې پورا پورا دا عبدالرحمن خو دا دوره مې یو غنټه یو سفر کې ورېدل او هغه مو اوس باندې راتللو په تریر سره ول یار کې ورېدل اته غنټه سفر وکړ کې یو غنټه ورېدل او دا نور دورې د 15 منټه اوریدل دي د څه ډېر نه دي هغه مو ته اوریدل پکار دي مو نه استفاده وکړو هو نو هغه دي ضرورت مطابق د ټوله دورې جوړ شي ته مجاهد ته د کومه مسالې زیات ضرورت دي د عقیده مسله وي او کده عمل مسله وي کومه ته ډېر زیات ضرورت دي دا هر چا پیش نظر د خبره اخر اغنه یو دوره جوړ کړي صحیح ده نو دین خبر نه ده معلومه شوله چې د شرعي دورې څه مقصد دی شرعي دوره یو مقصد دی نه ظاهر شو شرعي دوره مقصد دا دی چې مجاهدین مجاهدینو باندې هغه مسائل د عقیده او د عمل هغه مسائل زده کړل شي چې فوري تور باندې د مجاهدینو ورته ضرورت دی او چې کوم د عقیده او د عمل مسائل ته اوس ضرورت نشته دی هغه هغه وخت پورې ورسته کړل شي چې څومره پر د دوی ورته ضرورت نه پېښ صحیح دی نو دا اصل کې د دې دورې مقصد دی مقصد یې پوه شولو بله کیسه دا ده چې اکثر د خلکو ذهن کې دا خبره ده چې دا دوره کومه ده دوره دا بس یو ایمرجنسي غنې کار ورکوي او ضروري نه ده چې دې ذریعې سره سړی نه عالم جوړي حالانکه دا خبره صحیح نه ده دې دورې ذریعې سره سړی نه عالم جوړي وجه دا ده چې که دنیوي علوم وي دا مو یو غیر فطري طریقې اختیار کړي دنیوي علومو کې او دینی علومو کې دا د فطرت خلاف طریقې مو اختیار کړې دي چې مو ټول علوم راجم کو او په طالب او په شاګردي د ورزده کولو کوشش وکړو ته ته ټول علوم راجم کې د ټول علوم راجم کې یو طالب ورزده کې هغه طالب خالص که هر څوره مصنوعي طریقې سره ته طالب باندې هغه شی زده کړې خو د طالب کما حقه هغه شی نشي زده کولای صرف هغه ټول علومو کې هغه مسائل بیا زده کړي چې کوم ته ضرورت کوم ته فعل حل ضرورت ګوره دا ټول حل منځونه کوي کنه د منځ مسائل څوره ضرورت دي خو ته اوس ورته د قضاوت ولا مسائل وروخه چې کوم ځای کې اسلامي قضاوت نه دي هغه سره دغه د مخ د خبر خلی نه ځکه هغه ته ضرورت نشته دی واجه نه خو اسلامي نظام قائمول ضروری دي نو دا اساس غیر فطری طریقه ده چې یو شی ته ضرورت نه وي یو مسائل مسالې طاقت زده کاوي اصل کې کوم مسایلو ته ته ضرورت نه وي هغه ته کله ته زده کوي نو یو فارغ وخت کې کلدا کېم به یو خبره ده کبیا ته دی باندې هغه وخت ضایع کوي دی غیر ضروری مسایلو باندې هغه وخت ضایع کوي چې هغه وخت ته ته په کار دا وات په ضروری مسایلو ته لګولای دا خو ډېر نقصان خبره ده او چې کله مو یو چې دا مسایل غیر ضروری دي د دې معنی دا نه چې دا حقیقت کې لذاتی هی غیر ضروری دي نه ضروری خودی خو ته ته فل حال ضرورت نشته مثال په تور ته اوس مونږ کوي مونږ ته بندر روان دي مسبخین کنه او دی وخت کې همدارنګه اوس لکه رمضان میاشت روانه ده نږدې شوی مثلا د شعبان میاشت کې ته وې نو دی وخت کې ته ضرورت درس د مونږ او د روزه ولا مسائل زده کې دی وخت کې د مونږ او د روزه ولا مسائل زده شاته وګورځو او ته باندې د حج مسائل د کول شروع کوم سره د زخه پیګم د حج ته نه روان نور سره پیسې شته نو ورته لیار شته مجاهد دی مطلوب دی لیار کې تلای نشي او د حج مسائل در باندې تکو د حج مسائل په خپل خو ډیر ضروری مسائل دي خو تا ته خو ضرورت اوس نشته کنه ته ته یو خو ضرورت نشته یو ته کوم ضروری مسایل دی په هغه ته مشغولې نو کله د کوم ضروری مسایل دی د ته زده کې چې د کوم د کوم د کوم مسائل او کوم عمل ته باندې فرض دي د کوم احکام باندې عمل کول ته باندې فرض دي د څه تا اول اول زده کې کله دینه فارغ شي بیا که د حج ولا مسایلو ته ته ضرورت نه ویم بیا خیر دی زده کا اول خدا زده کا کنه دنیوي علوم انده شي دي کوم تر ضرورت وي مغه ته زده کوي نو اصل کې د دوره شریعه کومه ده د تشه ایمرجنسي کار نه ده د بنیادی خبره ده د ټولو پیغمبرانو اندغه طریقه او د ټولو خيار خلکو انده طریقه ده او چې کوم دی وخت کې چې کوم حکومت کوم ریاست کوم دولت یو تعلیمي نظام وځکوي نو هغه د کوم ضروری مسایلو ته ګوري چې کوم شي ته ضرورت زیات دی موږ نه لیونی خو نه دي کنه څه بس منطق مو شروع کړی دی او په دې سره دا مشوره مو سره پر سره یو مدرسې کې ونه کړه ته منطق ته د مو څه شي کې ضرورت کې دا شي یو نیم شي کې ورته ضرورت وي خو هغه شی څوک معلومه نه بس شروع کړی وي اندازې نو دی واجب باندې دا دوره اصل کې مو د خپل تعلیمي نظام د خپل تعلیمي نظام بنیاد ګڼو مو چې کله یو تعلیمي نظام وزکو تعلیمي نصاب وزکو هغه دغه دورې په بنیاد کوو دا وزکو ځکه چې دې مسایلو ته د مو ضرورت صرف تفصیل او اجمال کې فرق دی ته تبدید ان نظام باندې غوي نسب باندې غوي خو تبدینه قاعده څنګه جوړوي و اول صف په نڅرنګ جوړوي دویم په څنګ جوړوي دریام او تلورام او پنځم بیا کله دا ورکه ور پوره شي 15 درجه د 15 درجه دوره ده مودا 15 درجه ته نور ور سره جوړېږي بیا هغه مسائل هغه کې ور داخل کا د عقیده او د اعمال هغه دی د کوم کوم مسائل د اولو پیندو درجو کې چړل شوی دی دین آباد بیا هغه ته ضرورت بیا پنځه درجه نور ور داخله کا الله دوی کی تسلو درجه ته ور ورسیږي او ته مجاهد تور پرې خو صحیح معلومات نه وی حاصل کړي د الله دین په باره کې نور پرې ته دغه شی دغه نو تاسو ته مو دا خبره وکړه یو هم د دا وکړه چې دا مغه زړې مسائل دي قران او حدیث کې سیرات او فقہ کې څنګه مرخص دي و دي دوره ته ور داخله کړي او مختصر هم کړي او د مجاهد ضرورت هم کتلې دي چې مجاهد کوم مسائل ته زیات ضرورت یو دویم دا چې د دنیا کې د جهان کفري مذهبونه د جهان کفر مذهبونه ډېر زیات دي مثلا د يهودو مذهب دی د نصاراو او د عیسایانو مذهب دی مسیحیانو ته اله شي او د هندوانو مذهب دی سیکانو مذهب دی د بوتمتو مذهب دی ټول مذهبونه کفري مذهبونه او اندرنګي کمونیزم دی او سیکولریزم دی سید دا نوی مذهبونه د جهان مذهبونه دي نو یو طرف ته مو اسلام نه د دې وخت ضرورت کوم عقاید دی وخت سره ضروری دي د کول ارخصتي دي اندرنګ احکام بل طرف ته د کفري مذهبونو کې مو د دوره کې کوم مذهب نه اصل غړ ټارګټ جوړ کړی دی نو هغه سیکولرزم هغه نه يهوديات نه نصرانيات او صلیبيات او عیسایات او نه هندومات او نه سیکیات او بوتمات ځکه هغه ته د مجاهد ور ضرورت نشته چې هغه وپیژني هغه کفري مذهبونه وپیژني ولې نشته یو خو په دی وجه نشته چې هر مجاهد هغه ټول مذهبونه تقریبا د کفري مذهب په تور پیژني دا یو دویم دا چې هغه مذهبونه او دغه مذهب کوم دی د سیکولرزم د کفري مذهب په توګه څوک نه پیژني دویم دا چې دغه زړه کفري مذهبونه کوم دي د کوم متذکر کړو د دې مذهبونو لاس کې یو حکومت نشته دنیا کې د زړو مذهبونو لاس کې حکومت نشته چې نمونه دي خالص او خپل عبادت خانو او شخصي ژوند پرې د مباح درجه کې محدود دي هغه درجه هغه فرض درجه کې نه ځم مذهبونو کومه درجه خپل ځان ته ورکړل هغه درجه کې نه مباح درجه کې شخصي ژوند او عبادت خانه پر مخ او دا سیکولر مذهب کوم دی سیکولریزم صورته لشي سره د شپږو شخونو صورته ان شاء الله مبینو جمهوریت او وطنیات او سیکولر معیشت او سیکولر معاشرات او وضعي قوانین سیکولر قوانین او سیکولر ازادي شخصي ازادي دینه د سیکولرزم جوړ دا مذهب د دنیا ته څومره حکومتونه دي بغیر د دولت اسلامیا او د خلافت اسلامیا نه څومره دنیا کې حکومتونه او ریاستونه او دولتونه دي د دغو ټولو د مذاب دی د ملل متحده ان دغه مذاب دی نو دا غالب دی فوجونه لري تعلیمي ادارې لري میډیا لري صحیح دی انجوزګان او مؤسسې لري صحیح دی او غټه غټه حکومتي ادارې لري تبلیغي او تعلیمي او تنفیذي ادارې لري عسکري ادارې لري اصل کې اسلام ته خطر زړو کفري مذهبونو نه په دغه دوو واجنه یو وجدار چې مسلمانان زړه کفري مذهبونه د کفري مذهب په توګه پیژني ورنه نفرت دي ورنه برائات دي او د نوې کفري مذهب نه پیژني دی وجنه دین برائات نه کوي خطر دین زیات شو کنه شو نو کچره زړه کفري مذهبونه مو مسلمانانو باندې پیژنو د خو تحصیل حاصل اخو یاته پیژندل پیژندل پیژندل شوه شوه ور باندې واله پیژندل نو د کومې نه د پیژندل په کار څه دا ور باندې وپیژني دویم دا چې کده زړه کفري مذهبونه نام پیژني ولا مسلمانانو دا ورنه خطر ځکه نشته چې دا غلاس کې حکومتونه او حکومت او دولت او ریاست نشته او د نوې کفري مذهب لاس کې حکومت او دولت او ریاست خپل ټول وسایل استعمالوي د نوې کفري مذهب خورولو او دا چې لا شعوري تور بل مسلمانان دی نوې کفري مذهب ته ورداخليږي سره پويږي نه سره ورکی خپل آرام سره ټول خلک خپل بچان د خېل سره شعور ورته نشته زدا یو کفري مذهب دی نو څور خطرناک دی خطرناک دی کنه نو دی واجه نه مو تاسو ته ویلو څه کوم اسلام به نه وو خو مغه قران او حدیث او سیرت او فقه اغنب اسلام دخل اسلام مقابله کې کوم کفر کفري مذهب دی هغه به نه وو نو مقابله کې اوس څور زړه کفري مذهبونه دی نه دي اما غلوب دی یاته مقابله کې اوس دا نه کفري مذهب دی زړه کفري مذهبونه کچري مو وایو هغه زور بند دي نوې کفري مذهب ته ورته ځکه هغه د زړه کفري مذهب څه نه څه حساب پوته دی داغي حفاظت تن د نوې کفري مذهب کې کدا هوا هغه زور خپل ختمي زړو کفري مذهبونو والا او بس دا حالات ته لکه څنګه د خلافت اسلامیه کې مخکینی خلافت اسلامیه کې د زړو کفري مذهبونو کوم حالات وو چې دا غو منون کې جزيه قبول کړي وا او مذهبونه شخصي ژوند او عبادت خانو پر محدود بس اوس صرف دومره شاور کې کام چې جزيات مونته نه راکې د زړو کفري مذهبونو والا نور خو خپل عبادت خانه او شخصي ژوند پر محدود دي او جزيات مونته نه راکوي صرف خو جزیه کې د زړه کفري مذهبونو ولا رکاوټ نه دی د کې رکاوټ دغه سیکولر مذهب دی سیکولر مذهب باندې په بنیاد چې کوم جوړ حکومتونه او دولتونه او ریاستونه دي مغه ورکه باندې دي ما ته د جزیه ته نه پرېږدي کنه د مذهبونو ولاو کې خدوم رزور خپل نشته غن سره حکومت نه لري څنګه ته دینه مانی نه ځمکه لري یک یو عیسایات کوم دی هغه یو کیلومتر ځمکه لري ټول جهان تورا یو کیلومتر اټلی کې یعنی اټلی حکومت خپل وړو کوم دی حکومت په هغه د عیسایانو نه اصل روم کنه هغه کې بیا خالص یو کیلومتر زیاده څنګه د عیسایانو او صلیبیانو دی هغه کې دومره تبدیلیونه راوستلې چې مکمل عیسایات باندې هغه نه لري د بل مذهب حکومت سره دنیا کې شته یو اسلام اسلام اسلام نه علاوه د اسلامي مذهب حکومت نشته او کنوي خلک ور باندې سرونه ور کوي خو حکومت غوړ انور مذهبونه ولا سیکولریزم هغه کړی دی دا دباو کړی شکشتي ور کړی دی کمال هغه د خپل سیکولریزم مقابله کې خپل مذهب د سره راولي په مسلمانانو اکثریت دا چره چې خپل مذهب د هغه زړو کفري مذهبونو مقابله کې خورولي خو د سیکولرزم مقابله کې نه راولي نو د عام مسلمان او د مجاهد دا فرق دی چې مجاهد د خپل مذهب سیکولرزم ته مقابله تر وسله ده چې داغه مقابله 200 کالو کې خلک ورنه غفل کړي د هر چیز مقابله د کافر هر کار مقابله خلکو کوله خو دغه نوې کفري مذهب مقابله چونه کوله ځکه چې یو څه طریقې ورته کافر اختیار کړې وي داغه پټولو د پرسا تنقید نه باج شي و څه طریقې د مو مخلصین وو خو د نوې کفري مذهب پیژندل نه مو نه څه د غلطیونه شوې دي ځخ په واجب باندې د نوې کفري مذهب مکمل پردې نه ورسته شوې دی او د مو تنقید نه او د مو ضربونه او د مو گذرون نه بچا تر کې مون غلط اختیار کړی ځکه چې د څوره د فائدې خبره واته کله انګريز د مسلمانانو ملکونو قبضه کړلو دی وخت کې مسلمانانو انګريز نه د انګريز حکومت نه د انګريز تعلیمي ادارو نه د انګريز عدالتونو نه مسلمانانو مکمل بیکاټ کړ نو بیا څه کله څوک ورتلل هغه کې نه صلیبیات او نه عیسایات او دغه سکولونو کې دغه تعلیمي ادارو کې دغه حکومتونو کې دغه عدالتونو کې انجیل نو نو بس خلکو یو طرف ته ملایانو نه خلک لري کېدو ځکه چې ملار ته دروغ وي کله تاسو ملا سل خبره رښتیا وي یو کم سل خو یوې خبره دروغجن سره ټول سل خبره د دروغ ګڼل څو ملا نه کله سړی لري شي لري شي اسلام نه لري شي صحیح او بل طرف ته باغو ته ورنږدې شول نو هغه به ته د حسام حال ته وګوره اسلام خلاف سره کوي نه سره ور کې سویات شته نه او ته د دوی ولا کفر باندې خالص د سویات نه ما یخه کله هغه نه مو نه لیر شو نور کبه څنګه وکړو په لد ورتي کا کړو کچیر ته بایکاټ سارا سارا کوم بایکاټ ته کړو کوم کته تعلق ته دی انګريزو د غي ادارو د حکومت سره کړو کچره د دې ته صحیح واجب مله بیان کړی و چې د کې دغه مو بایکاټ و دغه کته تعلق سره ځکه کو چې دا د کې سیکولر حکومت غاره ده حکومت په سیکولرزم مبني او تعلیمي ادارو کې سیکولرزم مستل کیږي او عدالت کې فیصله په سیکولرزم کیږي په دا نوې کفري مذهب سیکولر مذهب کیږي نو بیا چې کوم سړی ورنږدې کیدل هغه سیکولریزم کارا قتل خو واضح تور باندې به قتل نو ته خبره تصدیق بون کیدل د مولا خبره تصدیق بون کیدل مولا ته خلق ورنږدې کیدون ډیر او کفر نه بلری کیدل ډیر او مسلمانانو دی خبر ته ضرورت نشته دی ته مسلمانانو باندې ته کفري مذهب مسلمانانو نه ته د مسلمانانو کفري مذهب نه ته نفرت جوړ کی دي ته دوره ضرورت نشته نفرت اته مسلمانانو کې کډیر ګمرا مسلمان وي او کفري مذهب نه نفرت خو مخوي ضرورت دي خبره ته ده چې مسلمان باندې کفري مذهب خالص د کفري مذهب په توګه و پیژني چې کله یو مذهب مسلمانان د کفري مذهب په توګه و پیژني بیا دې خبره ته ډېر مهنت ته ضرورت نشته چې ته دا غن افراط او برائات ورنه جوړ کړي نفرت او برائات ورنه بیا خپل کړي پیژندل او د مو د د زړو علماء د غټه کرنوال تاغو داغو د زمانه کوم کفري مذهبونه او هغه د کفري مذهب په توګه مو بنه پیژندل دیو جن نن فو داغو د زمانه کوم کفري مذهبونه او هغه نن پورې مسلمانانو د او مسلمانانو د ګمرا مسلمانانو نفرت او د مو د 200 کالو علماء اکثر علماء دا غټ جرم دی چې د دې زمانه چې کوم نوې کفري مذهب دی د کفري مذهب په توګه په مسلمانانو نه پیژندل اندا وجه دی چې مسلمانانو د نوې کفري مذهب مسلمانانو بس سکولونو کې خال داخلوي کالجونو کې داخلوي هغه ادارو کې نوکریان نه کوي باندې ته ځان پوهیږي نه ورته وایي چې راوړي فلو نو اوس د کدوا شونه د کې بیانېږي د دوره کې یو به د نوې کفري مذهب نور شونه به بیانېږي خو د نوې کفري مذهب نه ځان بچ کولو لپاره زړونه هم وځي باجو نوې کفري مذهب نه د ځان بچ کولو د مسلمانانو بچ کول مقصودی بیا د دې متول مقصودی د دې نوې کفري مذهب یو د نوې کفري نظام یو د نوې کفري قانون مختلفې نمې د مذهب نوم ورته ځکه خلک چې مذهب نوم نه دوی سیزي دی مذهب نوم د خپل دي د نور نو دینه چې مسلمانان خبر خبر نه نوي نو نه نفرت کوي نه برائت کوي نه ورسره دښمنی کوي نو نه انکار کوي نه باطل ګڼي صحیح ده و نه نه د متول کوشش کوي خبر نه وي کوم شي نه خبر نه غزر ته وږي کنه حتی که ته د اوس خو انتهایی خطرناک بیماری لګیدلې وي تور زړه ته لګیدلې او خبر نه نه ته علاج کا نه کوي خبر نه ونه کنه کله خبر شي علاج مګر همدارنګ د د هر کفري مذهب مقابله کې د اسلام خپل عقاید او خپل احکام دي څه نه څه شونه برابر وي خو اکثر داسې وي مثال په تور د هندوانو مذهب مقابله کې چې کوم اسلامي عقاید او احکام دي نو د عیسایانو مذهب مقابله کې د اسلام هغه عقاید او هغه احکام نه دي الګ بدل صحیح ده الګ بدل دي کډیر نه بدل د سیکانو مذهب مقابله کې چې کوم اسلامي عقاید او احکام دي هغه بیا غوډونه لګ بدل صحیح ده کنه اندرنګ د يهودو مقابله کې چې کوم اسلامي احکام او عقاید دي بیا هغه د نور نه بدل اندرنګ د بوتباتو مقابله کې اندرنګ نور کفري ما د کدانیانو مقابله کې چې کوم اسلامي عقیده او احکام دي هغه به د غټو مذهبونو نه مختلف دي شیګانو مقابله کې بیا بیل دي برلیانو مقابله کې بیل پیغو خبره اندرنګ د سیکولرزم یعنی د وطنیات او د جمهوریت د دیموکراسي دا نوې کف نوې کفري مذهب د دې مقابله کې چې کوم اسلامي عقاید او احکام دین د بدل هغه نور نه بدل صحیح دی ضروری نه دی چې د عیسایانو مذهب د يهودو مذهب د سیکانو او د هندوانو مذهب د بریلیانو او د شیګانو مذهب مقابله کې کومه اسلامي عقیده تاسو دا کړې هغه عقیده ته د سیکولریزم او د وطنیاتو د جمهوریت مقابله کې کاردان نه داغه مقابله کې ته د اسلام یو خاصه عقیده د کې خاص احکام د تکای څه عقاید څه څه د الله حکمونه داسي وی څه هغه عقیده کې دنه مخ کې نوې شمار کړي علماء خو څه کله داغه مقابله کې سیکولر مذهب وروته وطنیاتو جمهوریت وروته دی وخت کې هغه اگر کدینه مخ کې د احکام په تور هغه بیانېدل دینه مخ کې د فضایل په تور بیانېدل خو اوس په تا د عقاید په تور بیانېدل مثلا موضوع بنه ماسخ دا د احکام په تور بیانېدل کله شیعه ورنه انکار وکړل نو مسلمانانو علما او مخکینی علما او د موضوع باندې ما ساده کایرو کتابونو کې ول ذکر ذکر کړل ځکه چې دا کله دین انکار وشو یو مذهبي مقابله تر وته نو دا اگر که یو حکم وو خدا کایرو کتاب کې علما او ذکر کړل د احکام کتابونو فقہ کتابونو کې ذکر کړل د فقہ او د حدیث کتابونو کې او هغه کین ذکر کړه دی عقاید کتابونه ورپسې وګورو ځړ کتابونه صحیح ده عقیده تحویه وګورو الوستیا وګورو چې نور عقاید وګورو نو اندرنګي مخ مخ کې تا انما المؤمنون اخوه اندرنګي د مؤمنانو او د مسلمانانو سره خېګړې کول هغه سره ورورولي کول هغه سره دوستی کول دا ته فضایلو کې ریاض صالحین کې پڑھول لستلو ده صحیح ده زده کولو د فضایلو په تور ځکه چې مسلمانانو دا وروري منله منله خو خو په عمل ور باندې عمل کې کمزوري اوس خدا خبر عقیده ته لوړه ده ځکه چې د اسلامي ورورولي مقابله کې اوس وطنیات او قومیت راغله هغه اسلامي ورورولي په منځ ملي والي ملي ورته متکړه اسلامي ورورولي چې تا خالص نومي پاتې نو بیا اوس ته څنګه فضایلو کې د بیان اوس خو ته دا کې عقیده په تور بیان کا ته خلک عقیده تن دا خبره اختیار کی چې مسلمانان به ورونه دي کاغه د دنیا اخر کې وي او کافر د مو دشمنان دي کاغه د مو ورونه او پلاران وي کافر او مرتد کله چې دا عقیده مسلمانان اختیار کړي او د تعاملي شکل ورکړي د حدود حدود د دنیا د دین انکار وکړي حدود نه انکار کول اصل کې کفر نه انکار کول د حدود منل د کفر منل دي د نوې کفر منل نو دا عقیده اوس مسلمانان ته ورز د کوي ځنه مسلمانان بیا عقیده کې مبتلا دي ونه راوباسي او ځنه مسلمانان نو دی عقیده کې د مبتلا کیدنو خطر دی ځکه خبر نه نه د کوپر دی غب دینه خبراوي چې مبتلا دا د دوره مقصد دی چې موږ دغه ضروری مسایل د دوره کې زده کو او دا د مود تعلیمی نصاب د حقیقت کې دي ته مو وړو کې اهمیت نه ورکو دا ایمرجنسي غنه کار دی نه د مو د تعلیمی نصاب ته دینه اراده ده چې کله مود مدرسو تعلیمي نصاب وي هغه بند هغه وي کله مو د سکولونو مکتبونو د خلافات د مکتبونو نصاب یې هغه بند وي ځکه ساندي ته ضرورت دی غیر ضروري شونه خبر ته ورکنه چوک دي ته ضرورت قانون کوم شون ته ضرورت یا به ورکو او ضرورت وګورو غیر ضروري شابه ورکه بالکل نه چوز هغه انداز بس یو پته نه لګي از کوم وړ کوي وړ کی تام پته نه یو استاد ته پته نه د شابه والی صحیح نو هغه ضرورت ولا شایب کې چو دا ورې کې دا تعلیمي نظام او مجاهدینو ته سنگری مجاهدینو ته دغه شی په یاد ورته کو په یاد په حفظ ته دا شی یادوي هم ته مې لکه اوس دا دوره شروع ته دا شی یادو کنه ضروري کنه تا سره ویلی کو ول دماغ کې یادو کنه نو سنگر مرکز معسكر په دې آباد په دې دورو خلق په یاد د ذکر او بس په یاد ونه عالم جوړیږي صحابه او څومره مسائل کدا کیدی وی کدا عمل د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه په یاد ستانه کړي بلکې تبیینو کې انده خبره جاری و تابع تبیینو پر امام مالک رحم الله ته چویل چې زه حدیثونه لیکم هغه ویل چې ډیر افسوس خبره ده ذهنونه دور خراب شول چې اوس لیکلو ته ضرورت پیښ د دعای بوله خبره کومه ده خلک صحیح نو اصل کې او بل دا یاد وساته چې کوم مسله تر ضرورت نه یا یادی کې نه غو ذهن کې دوی نه وي کله چې یو مسله ته ضرورت پیښ شي نو ذهن کې ورته یو تکای جوړ شي ځای وشي نو به ته کله زده کې کله یو سوال پیدا شي هغه کوم جواب یې هغه جواب نه غدې ډاک شي بس ذهن کې فټ شي یو شي ته ته ضرورت نه دی دغه باره کې ذهن کې سوال نه راځي سوال نه ذهن کې خالی ځای نه وي مرید مکمل ډاک دا داسې میموري دی چې دا سوال سره د کې ځای خپل تشيږي کني مکمل ډاکي نو خبره ته ذهن ته خور داخله کې کډیر زور یو مصنوعي غو نه زور ځم باندې ولګي چې مسالې باره کې تسوال نه پیدا او ضرورت ورته نه وي از اپ ته دماغ ته په یو مصنوعي طریقې ور داخله کې او دماغ کې بغا چکار ولګوي ولګوي اخر به وځي نو اصل کې ضروری مسائل علیکم السلام اصل کې ضروری مسائل د تو یادی کی خو عمل اور باندې کوي شي اوس د کوم تعجب مو کو صحیح د زمانه سره ذهنونه زمانه سره خرابېږي به کې شک نشته خو د کوم تعجب مو کو چې را د مخ کې خلکو ډېر حدیثونه یې دیدلو ډېر آیتونه یې دیدلو ډېر مسائل یې دیدلو دا اوس ذهنونه خراب شوي ذهن بن سره څه خراب شوی تا د دې اعتراف بن ته حد پرې وکړو خو دومره دی چې هغه یو بل شي سره تعلق دی مخکینی خلکو کې دا عادت وو هغه اوس کافر خپل نظام د پر اختیار کړی دی امور نه محروم مخبل شي نه جن نه محروم کړی دی هغه د مخکینو خلکو هغه مساله د عقیده او د عمل د کوله هغه ته فل حل ضرورت فل حل ضرورت منه ده فل حل ور باندې فرض مونږ مونږ خو هر وخت فرض ده او د روزه وخت کله نږدې شول نه یو میاش مخکې بورته ټول مسائل د روزه زده کړل رمضان که حج ور باندې نه فرض نو ور پر هغه ضروری مسائل د عقیده او د عمل د کولو څخه ور باندې فرض فل حال ور باندې فوري تور باندې فرض نو بیا هغه نه کله فارغ شول بیا چې د حج ته ضرورت پیښ شول نو بیا د حج ولا مسائل د کول غیر ضرورت وته نه پیښ دقیق نه یو ملکی عالم تیر شوی دی انو منیر شوی نور دورو کې کې دشي مو چې ذکر کړی محمد بن طرفه او کڅنون او ملکی عالم هغه په حاج کتاب لیکلو دی به وجود هغه مکه کې کعبه کې چې طواف په چټ کول غس طرف کول داسې حالانکه طواف خدا سي مولا علي قاری رحمه الله په باره کې بس تو دغه موده محمد بن طرفه غالبا امام مالکی مذهب ولا هغه باره کې دا ورېدلې والله لکه دې شمال علي کریم رحم الله باره کې دا خبرې نو هغه توقع په دبل طرف کول یو هم سړی و هم امي سړی و هغه ورته ته خو غلط کړی دا ته دا ته ورته ته غلط کاوه ته خو د بل طرف باندې کیږي خي طرف باندې هغه ته ته چې ته خبره لیدلې دا هغه ته محمد بن طرفه کتاب کې لیدلې هغه چې د کتاب چا لیکل او خپل لیکل او کتاب خپل دا کتاب خلاف کول هغه هم سره هم سره دی باندې عمل کول ځکه نو مخکنی خلکو باندې ټیک ته لک تعجب اور بنشتاده ته مخکنی ذهنونو کار ډیر کول خو هغه یو خو مکمل اسلامی نظام قائم وو نو ټول اسلام باندې عمل کیده کنه چې کله په ټول اسلام عمل کیده نو د ټول اسلام مسائل نو ته ضرورت ته ضرورت یو نو ته دماغ کې د هر مسالې خپل خپل تکای وو خپل خپل ځای وو صحیح دی خپل خپل فولډر وو دا د نوې نوې بوتوار خپل خپل فولډر یو نه فولډر کې د مساله ورفټ کیدله کنه ورده خېدله ورکې پاتې کیدله نن په اسلامي نظام نه دی قائم چې اسلامي نظام نه دی قائم نو د اسلام مسائل ته ډېر کم ضرورت دی ته کم ضرورت عمل کې نشته نو ټول اسلام عمل کې نشته ټول اسلام عمل کې نشته نو په دی واجه د هغه ضرورت نشته ضرورت یې نشته نو سوال ذهن کې نه پیدا کیږي چې سوال نه پیدا کیږي نو دماغ کې ځای نه وي مسائل که مصنوعي طریقې سره ور داخل کې بیا وځي نو ته بیا ټول الزام په خپل ذهن لګای ته ذهن به خراب ته ذهن نه خراب طریقات مصنوعي دي فطري نه دي فطري طریقه اختیار کړه هر څه دی دی سید یو شاید نه نه ویریږي دا لوستل نو اوس فل حال چې کله مو د جهاد شروع کړی دی دی وخت کې مو د اسلامي نظام قائم کولو کوشش کوو نو دی وخت کې مو ته څه مسائل ټول اسلام ته د مو ضرورت دی خو څه مسائل ته مو فوري ضرورت دی مو باندې فوري فرض دی هغه د عقیده مسائل وي او کا مثلا د احکام وي هغه مو باندې فرض دي دا سوال ذهن کې کیدای شي پیدا شي ته ته څنګه یاد عقیده مسائل خو ټولو مو ته ضرورت شته نه فل حال د عقیده مسائلو څه مسائلو ته مو ضرورت شته ځکه مثال په تور باندې ځنه عقاید ځنه اسلامي عقاید داسې دي چې هغه د د بوتمتو مذهب مقابله کوي د بوتمتو مذهب منون کې کاس دی لکه کې سره شتونه تاسو ته معلوم دي چې تاسو نشته نه مخ دنه دا قبایل کو خور نشته چې قبایل سره د کوزو پاس د کوزه پښتونخوا او پاس پښتونخوا د دوړو کې نږدې شهرونو کې بند نوي غاده د بوتمت مذهب منون کې چې یو کاس کوي نو اوس بوتمت مذهب که هر څوره ضرر وي خو ماته خو ضرر نه رسوي ماته ضرر نه رسوي د بوتمت او عقیده زه دې پر زده کوم چې زه دې نه ځم باج کوم زه غنه مخ کې نه باج کوم به ول زده صحیح دی یا د بوتمتو مقابله کې کوم اسلامي عقیده وي اگر کدا غزه کول ضروری دي خو فل خل هغه مت ضرورت ځکه نشته چې ما بوتمتو سره ته مقابله نشته ما ته کوم کفري مذهب سره مقابله ده نو دا اخ کفري مذهب معلومول مو ته پکار دي دغه مقابله کې کوم اسلامي عقیده او اسلامي احکام وي هغه معلومول مو ته فوري ضرورت نو فوري ضرورت باندې کوم معجل ضرورت فوري ضرورت به ته معجل ضرورت باندې مقدم کاوه دا د ټولو خيارو خلکو او د مود سلفو طریقه او د مود سلفو دغه طریقه دنیوي نظام په باره کې د کافر خپل کړه کافر د خپل سکولونو کالجونو کې بالکل هغه شاید ته ته نه لولي ښه ته هغه هغه ته ضرورت نه خو دا زه د اصلي کافرو خبره کوم د روس خبره کوم د چین خبره کوم او د برتانیا او د فرانس او د مثلا د یورپ او د امریکای خبره کوم د استرالیا خبره کوم اوس د کوم دا مرتدین دي د خو غلامان دي کنه د مسلمانانو په نامه دا دکې مغه کما کلتوب کوي ښا دی تعلیم کې دماغ کم کلتور کې یو خدا چې دوی د مغو ولا زبان اصل تعلیم غني انګریزي زده کول اصل تعلیم نه حالانکه انګریزي زده کول یو زبان دی کلر ضرورت ته پیښ شي د زبان موضوع کې زده کنه نو انګریزي اصل تعلیم غني صحیح دی نو یو خو دغه خرابې نه دي خلکو کې دوه مدارس یعنی ضرورت ورته ویو که ضرورت نه بیا انګریزي اصل کې تعلیم کوي و څه شو نه داسې دي هغه د واجنه خپل نظام کې تعلیمي نصاب کې ګډ کړی دي هغه ته اگر کړی دی هیڅ ضرورت نشته خو یا خو د ملل متحده او د دغه کوم اصلي کافرو ملکونه هم درته یاد کړو دوی د باو ویور باندې ته دا شونه ورکی خو مخه شامل کړي هیڅ ضرورت یو تنه خو خو مخه اور باندې شامل کړي یا په زور ور باندې شامل کړي یا د خپل احساس کمتري کې مبتلا وي احساس کمتري تاسو کم همتی نه کم همتی نه ده دا احساس ته د کمتري د کمتري احساس ته سره چې زه کام یم زه وړو کم زه زه بی ذات یم کنه او دا کافر ته د ذات نظر سره ګوري کنه الله عز وجل فرمي لا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا نو د خپل ځان کم ګڼل احساس کمتری منه خپل ځان کم ګڼل اسنه منه نو د احساس کمتری په واجب باندې ځن شونه د خپل سکولونو کالجونو یونیورسيټونو کې اختیار کړی وي ضرورت ورته وینا مغه کافر اور پر خون دي دا کو دا شی ته چې اختیار کړل دا ضرورت ورته نه وي خو هغه دی واجب نه اختیار کړی چې احساس کمتری کوي صحیح دی دریم په دی واجی اختیار کړی چې مسلمانانو ته د مرتدین دوکا ور کوي خپل ځان ورته مسلمان ثابتوي یو خو خپل ځان مسلمان ثابتې یو دغه نصاب کې کوم نوې کفري مذهب دی نوې کفر دی سیکولر کفر دا سیکولر کفر سره ورته د ګوړې او د ګبینو په تور هغه زهر سره ګډوي زهر قاتل کوم دي هغه سره چې شونه د ګوړې او د چینه او د ګبینو په تور ګډوي مثلا اسلامي و دینی څه مضمونونه او موضوع موضوعات ورته ور داخل کیږي نه نصاب کې شته دي کنه دینیات او اسلامیات نشته کنه هغه دینیات او اسلامیات بالکل نه دی ورته ضرورت لري اگر که ضرورت خو یار چوته شته حقیقت کې دوی ورته ضرورت ځکه نه لري دوی معنی نه دوی د اسلام معنی نه د اسلام یو حکم دوی نه مني صحیح ده خدا د کوم اسلامیات او دینیات یا اسلامی کتابونه دي مکتبونو او د یونیورسيټانو او کالجونو او جامعو کې وي دا اصل کې د ګوړې او د غبینو په تور استعماليږي چې د سره بیا کوم د خپل زهر قاتل ورګاټ کی هغه ته دروړي نو دې ته ضرورت دې تان نه لري نو دا درې قسم شیونو ته غو ضرورت نه لري خو هغه په دی واجب باندې ورکی ور شامل کړي نو ټول چې کوم اصل کافر دي هغه خو هغه د خبره مو مسلمانانو نه راخسته او چې کوم مسایل ته دا غو ضرورت دی دنیوي تور باندې هغه دوی خپل نسب ته ورګډوي چې ضرورت نه وي بالکل د د خپل طالب او د شاګرد د وخت په هغه یو سکند نه ځای کېږي نو دا بیا د مو کم بختی وي چې مو خپل نصاب کې دا ته شنو ور داخل کو څنګه ته مو فوري ضرورت نه وي اته د طالب وخت ور منځي کې ځکه چې فوري ضرورت ورته نه یز دقیقې نه کته ور بنز د کوي نه بل دا چې د فوري ضرورت ولا مسایل دومره ډیر دي هغه د ته دی وخت وخت را ګرولو د پر کافر د ته کوم د وخت در سره د سره د هغه د ته د ضروری مسائل را ګروي بیا د څه وخت باندې روان دي چې کوم مسائل ته ته غیر ضروری دي هغه تان ته ضرورت پیخیږي او کله دوی ته پیخ شي بیا مغ وخت زده کګنه وهر د داسې مسله پاتې نشي ته نه دی ژوند کې که ژوند دستر وو دغه ته ضرورت پیخ نشي نو ضرورت په وخت کې به زده کوا کنه دا یو فطری طریقه ده نو لہذا مو د دې دوره چې کوم بنیاد هغه پندي خبره دي چې ضروری مسائل مو دي کې زده کوو هغه د عقیده وي او کده اعمال وي او باندې طریقې باندې الله عزوجل په خپل عمل کړی په خپل څنګه چې قران خو په یو کرته نزل وای شي الله عزوجل قران تدریج سره نازل کړی درويشت کالو کې چې کومې مسالې ته ضرورت پېښ شولی د عقیدې او د عمل کومې مسالې ته ضرورت پېښ شوی الله عزوجل به د مغې مسالې په باره کې د مغې حل کولو دپاره د قرآن آیات نازلول که نه د اسباب نزول او شان نزول چې شته یې خوندي تریایي که نه کومې مسالې ته ضرورت پېښ شوی دی هغه مساله چې کوم کتاب کې لیکلي مغه مساله تر سبب نزول او شان نزول یې یې کنه علماء همدارنګه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیثونه هم بیان کړی دي دا څنګه او څو روزانه دا چې ترتیب یې خو چې روزانه به پنځه حدیثونه بیانوم یو بلاس حدیثونه بیانوم لکه کوم مصنوعي ترتیبونه جوړو ورته دا چې نه دا 40 نووي دی ودا پلان د څه کیسه نه خیر بس ضرورت څه کومه خبره ته ضرورت پیښ شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبره بیانوله حتی که ته منبر ته وو خدل موږ ته منبر ته وخی جو بیا لاس ګټم چې ګونه رکو ځوان شي درې ګټه صحیح دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم به خبر ته ضرورت پیښ شو دوه منټو د پر منبر خلک برجان او یو یو منټ یا نیم منټ یا دوه منټه دوره خبره وکړه صحابه او تابعین تابع تابعین هغه اندغه طریقه کوم مسالې ته ضرورت په خیدله هغه مسله مسالې بنې زورن ډیر لګوال مسلمانانو ونه خبرولو کنه چې کوم غیر ضروری مسایل وي هغه ورته ورسته کول دي ضروری مسالې مثال په تور مسلمانانو ابن سیرین رحمه الله علامه ابن سیرین رحمه الله د خوبونو مانو په باره کې مشهور دی تبعیو غاټ جلیل القدر تبعیو رحمه الله هغه دا خبره کړې ده امام مسلم ورنه مقدمه کې نقل کړې هغه لدی سمو په دینه مخ کې حدیثونه بس چې ته مسلمان وای نامه د مسلمان وای هغه نه حدیث وریدل بس بیا حدیث صحیح ګڼل مطلب دا دغه خبر حدیث مو بیا صحیح ګڼل او تحقیق مور کې نه کوي صحیح خو څه کله خوارج پیدا شول معتزله خوارج ان شاء الله خوارج څه کله پیدا شول نو بیا مو حدیث خالص اهل سنت تحقیق سره خبره مکوله لکه څه اهل سنت نه علاوه نور خلکو نه بشاک کیدل اندرنګ جهمیه وروته هغه مقابله کې مجسمه او جی دا غروته نو داسې مختلفې فرقې وروته ها او دي ټول اهل سنت دي ټول مینس مثلا یو طرف ته خوارج او معتزله نو هغه کبیره ګناه باندې د سړی ته کافر یو مسلمان ته کافر یو خالص د کبیره ګناه پواچ معتزله او خوارج کله غونډه کار بل طرف ته مرجئه او تاغو د سره چته کافر نه لوکار تر کفر کړه سر اهل سنت منس کی د دې دوړ فريق منس کی همدارنګه یو طرف ته قدرې او تاغو تقدیر نه مکمل انکار وو بل طرف جبرې او تاغو ته په سر ته تقدیر کې د موسره په یو باد عمل نه ګونګري نو دی اهل سنت دی دوړو مینس کې یو طرف ته جهمیه او هغه د الله صفاتونو مکمل انکار کړو او بل طرف ته مجسمه او هغه د الله صفاتونو مخلوق غوندې ګڼل مینس کې اهل سنت هغه د الله صفاتونو منلو مخلوق غوندې شمارلو نه یو طرف ته شیعه او شیعه لکه هغه وخت کې شیعه دور خراب نو هغه وخت کې اصل خراب روافض اوس د کوم شیعاګان ورته یو د اصل کې روافض دي نو بس مو برته شیعه یو ځکه شیعه نامه دی وخت مشهور دی هغه وخت کوم شیعه نو هغه صحابه او ته کافر او مرتد دي صحیح دی دغه مقابله کې نصیبیان لکه هغه شیعه او روافض خو نور صحابه او ته کافر یلو خالد دلانو کنه اندرنګ ابو ذر غفاری رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه ته صحابه او ته مسلمان یو نصیبیان راووت نصیبیان نور ټول صحابه او ته مسلمان یې علي رضی الله عنه مسلمان نه خیر الټا کنه نو یې مسلمان نه لوي ورته ګمرا نه نو همدارنګه لکه مختلفې فرقې وي یو فرقه د بل مقابله کې نو هغه وخت کې کوم د عقایدو کتابونه لیکل شوی کنه نو هغه وخت کې دا ضروری مسائل خو زده وکنه چې دغه عقیده صورت اختیار کړ هغه وخت کې قبر پرستی نه و دیو جن زړو زړو کتابونو کې ته د قبر پرستی خلاف د هغه وخت د عقایدو کتابونو کې قبر پرستی خلاف ته دوه خبرې ونه کړې ځکه قبر پرستی وانه چې قبر پرست نه وکنه ضرورت نه و دې مسالې ته کنه ضرورت نه و کنه چې کله ضرورت ورته ورسته بیا خلک وروتو قبر پرست خلک وروتو بریلیان او شیګانو غونې خلک قبر پرست وروتو چې قبر پرستی شروع شوله نو بیا ته چې ته د عقیده کې توحید کتاب ته ګوره د قبر پرستی خلاف خبرې جوړ کړي بیا د قدریا او جبریا او خلاف خبرې نشته ورته نو د خوارج او د معتزله او د مرجئه او نسبیانو جهمیا او خلاف خبرې نشته ورته کنه هغه خبرې نشته نو د قبر پرستو خلاف خبرې جوړ کړي زیات کوم حکم څوک مانی خو هغه عقیده ور باندې جوړه دی اوس داغه باندې عقیده جوړولو ته ضرورت نشته اوس دې ته ضرورت نشته داغه ترغیب ورکې داغه باندې عمل وکړي کنه خو څوک کومه شی په باره کې کوم حکم په باره کې د مسلمانانو عقیده خراب شي د څه مسلمانانو عقیده خراب شي او د کوم مسلمانانو عقیده نوي خراب د کوم مسلمانانو عقیده نوي خراب دا هو خطر وي چې خراب شي نو اوس په دغه آیا دا حدیث دا حکم به ته د عقیده په تور اوس بیانوي مثلا د قبر عذاب نه څور پر معتزله و انکار نه وکړ معتزله نه وروته ور پر د قبر عذاب د عقیده په تور چا نه بیانول د ترغیب او د ترهیب په تور بیانول د فضایل کتابونو کې بیانول تیر قبر نه خلق وډر شو عقیده جوړولو ته ضرورت نه و چې چور باندې عقیده ور جوړه کی عقیده خیرات د خلکو جوړوا د خو تحصیل حاصلو او صرف دې طرف ته متوجه کولو چې د شاعر ریوت شي او قبر نه وډر شي عملونه برابر خیر خو ته کله دین انکار وشول چې انکار وشول د خبره عقیده ته اټومیټیک لړن دا بوس هغه خلکو ته د عقیده په تور بیانوي چې معنی نه یا ورکه شک شوبه یا د شک شوبه خطر وي هغه ته د عقیده په تور د قبر عذاب کوم خلک 100% معنی او خطر ورکه نه وي هغه ته به د ترغیب او ترغیب په تور بیانوي دا ډېر اسانه خبره ده ان شاء الله خدا خبره اسانه اسانه کوشش نه اوس مو محروم شوی نو د زوال غټ نه خاله نو لنډه دار چې دې دورې مقصد اوسه پورې ملګیو او مقصد دا دی چې موږ ضروری مسائل دا کیده او د عمل فل حال زده کو وغه ته ور متوجه شو او چې کوم مسائل ته اوس موږ ضرورت نه دی پېښ نه هغه ور پر نه زده کو ور پر د خپل وخت باندې ور ولګو د کوم تم ضرورت دی او چې کوم تم اوس فل حال ضرورت نه دی نه هغه بیا هغه وخت کې زده کو چې کله مرته ضرورت پېښ هغه وخت کې مطلب چې کله یو کم از کم بیا د کوم تم ضرورت دین فارغ شي کوم تم ته ضرورت دین فارغ شي ته کوم تم ضرورت اوس نشته هغه نه بعد بیا غل دی اگر کا حقیقت دار ته ځکیږي نه ضرورت ورته نه پي صحیح طریقې سره ځکیږي نه دیو جن بهترینه طریقه ده چې هغه به تاغ وخت کې ځکه چې کله ته ضرورت پیښ شي نو دا د مده دوره هم ترین مقصد و بیا د کی څه فروع د دې خبره شته یو فرع د دې دار چې هر مسلمان نه دی کفر او کافر د پر ازغای جوړ صحیح ده هر مسلمان او یو انقلابي مسلمان جوړ کړو هر مسلمان ته که موجوده انقلاب کوم وی شرعي امیر لاندې ته هغه انقلاب د مخ په وړاندې بوزي او ته کوم کچره داسې حالات ورمه راغلو چې امیر شرعي نه وي الله نو کی داسې نو بیا خپل داسې انقلابي شي خپل انقلابونه راپورته کوي خو دی کفر د پر ازغی جوړول غوړي 200 کالو کې دی کفر د پر حقيقي ازغی چوک نه جوړ شوی ځکه چې حقيقي تور باندې خلکو د دې کفر اطراف چړلې یا زړه کفري مذهبونه چړلې دا نوې کفري مذهب چې د کفري مذهب په تور نه چړلې په اغنوم چې نه چړلې چې اغنوم نه د مسلمانانو څخه نفرت او دا چې کوم خاستا نمونه ورته دي کافر خپل ور کړی دي په مغه نمونه چړل چا د قانون په نوم چړل چا د نظام په نوم چړل و دینه چې کله یو مسلمان دی نوې مذهب ته ور وخت دی نو هغه مسلمان په باره کې د داسې خو صحیح علماو داسې تحقیق کړه دی لکه څنګه یو مسلمان د اسلام صرف یو حکم نه مرتد الان کې څه کفري مذهب ته مسلمان وروړي هغه به بره کې داسې تحقیق نه هغه به بره کې داسې تحقیق نه کوي د اسلام یو حکم نه ته کفري مذهب ته وروړي هغه تمام اسلام نه ورو وخت هغه بره کې نور تحقیقونه نشته نه هغه هغه ته دوره وزرونه نشته لکه د یو حکم نه کوم کاس مرتد شوی دي د بره کوم وزرونه دي او فقها او محدثینو آندا د یو حکم نه چوک مرتد وي آندا چړل ځکه دا حکم ګران دی دی بنه حکم لګول مشکل دی چې کوم سړی یو کفري مذهب اختیار کی هغه بنه بنه حکم عام سړی نه لګوي چې د 1400 کالو تاریخ کې تاسو لیدل دی بیا به وګورو چې دا یو مسل... یو یو مسلمان لګیا شوی د هندوانو یا د عیسایانو مذهب ته وروخته بل مسلمان عام غوند مسلمان یې لوي ته کافر دی یو یو عالم بیا چې ته داسې یې لوي ته مسلمان تکفیری دی یا خارجي دی د ولې ته کافر ویل دا خو عام غوند آسان غوند حکم دی یو عام سړی د دې مفتی دی چې سړی د هندوانو یا د سکانو یا د عیسایانو او يهودو مذهب ته وروړي اوم سړی د دې مفتی د دې باندې د کفر حکم لګوي شي یو کاسن دي تن داسې نه چې ته به احتیاط یې یا تکفیری یا خارجي دا د مدو دي نوې زمانه بدعات ده چې سړی جمهوریت وطني شي سیکولر شي نوې کفري مذهب ته وروړي هغه ته مو وی چې دا کافر دي خلک ته یې د تکفیریان دا دا مکمل تور باندې بدعات ده مسلمان د اسلام یو حکم نه وړي یا پورا اسلام نه مرتد شي پورا کفري مذهب ته ور داخل شي د ټول کافر خو دي خو د حکم لګولو کې مسلمان د اسلام یو حکم نه مرتد شي د دې د تحقیق یو طریقه ده او دې باندې د حکم لګول مشکل دي او فقهاو د کې ډېر زیات احتیاطونه کړی دي علما او محدثینو دا بلکې نو چا احتیاط کړی دا احتیاط اوس چوکن کوي دا یو غټ بدعت دی د زمانه خا د غټ بدعتیان دي خو ځم نه پیږي نه د کوم حال دی د احتیاط خبره کوي خیر نو دا ټول خبره مو باندې گاډه وړه ځکه شوی چې کوم کفري مذهب سره د مو د زمانه کې مقابله د مو پیژندل نه د کفري نور به دوران شول شروع کوي ده مقدمه